جهاد ته په دې واقعاتو کې ترغیب ورکړي اول واقع او مثال د عالم ترا ال الذين خرجوا نه ده او دویم مثال واقعا د آیت نمبر 200 پینتالیس، چیالیس، الم تر الی الملئ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی له بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله نو دا دوا واقعات او دوا امثله مثالونه دام د ترغیب ال الجهاد دی اول کې دا خبره کوي او مد قلت نه یریږي مرګ نه کو یری ده بنی اسرائیل یری دی خو بیا هم بچ نشو فقال لهم الله موت مرګ سم راځي او د قلت نه مې یریږي بنی اسرائیل کم خلکو هو الله رب العزت ورلا په ډیر زورور دشمن باندې بره ورک وکم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله او دا سیندی سیوی دا سره اقدام عمل وکنه نو په اقدام عمل کې با اوله خبره دی چې د ذهن نه با د موت او د حیات کشمکش وباس چې مړ بشم نه دا خبره به ذهن نه لري کوي نو دا دوه واقعیات دا ول واقعیا دا د دې د پاره دا زجر ورکی متکاسلینو ته وای چې جهاد د مرګ د یری پرې نګ ده علم تر الذین خرجوا من دیارهم ولی جهاد مپرګ ده ورنه قومي وجود او دینی حیثیت بم ختم شي په جهاد پر خصوص سره قومي وجود ختميږي دینی حیثیت ختم شي لکه د دیو ګورک قومي وجود ختم شي او تختیدل فقال لهم الله موت دینی حیثیت ختم شي په بد یادیږي لګیای نو دا ولا واقعا علم ترى آیتن ګورې للذین کسانو تخرجو چې وتیو من دیارهم د خپل کورونو نه وهم الوفن دی په زرګونو سلګنو ولی وتیو وی حذر الموت د یری د مرګ د دشمن نه د یری د مرګ د دشمن نه چې دشمن بمړ کی جهاد کی خو بیا هم فقال لهم الله موتو وی دوی ته الله مړ شه دا مرګ په عقوبتن راوس ثم احیاهم بیرام جم دکړه دوی په دعا د پیغمبر د پیغمبر په دوی را جمع دي دلته علم ترا آیت ته نو ګوره دلته دا علم ترا دا رویت چې ده قرطبی د سیبوی نه نقل کړي چې دلته نه رویت نه مراد رویت علمی او قلبی مراد ده علمي او قلبي رویت دی یعنی علم تر په معنا د سره علم تعلم علم تعلم په دې سره د بریلیانو اعتراض ختم شو او یو ګوره کنه پیغمبر ته علم ترای تنو ګوره نو څه یادای هغه زړه واقعیا د بنی اسرائیلو نو د بنی اسرائیلو هغه زړه واقعیا وتوی ته نه ګوري مطلب هغه ګوري نه چې ګوري علم الغیب او حاضر ناظر ده کنه وای زوړ تاریخ وته وی تنو ګوره وای سیوتی ویلی دی صدا سیبوی ویلی دی قرطبی نقل کړی دی چې دلته د رؤیت نه مراد رؤیت علمی قلبی مراد مطلب علم تعلم نه رؤیت بصری نه ده او وی رؤیت وی دلته رؤیت علم ولا رؤیت بصرن بصری نه ده علمی ده نو سوال دا پیداش چې لکه بیا خو دوه مفعول ولا پکار دی نحوی را پاسی دو مفعول نو قرطبی وی سی وی ویلی دی چې دل تمړه دو مفعول ته ضرورت نشتا زکه دلتا دا علم ترا ک دا علم ترا په معنا دا علم تعلم دا او رویت بصری نه قلبی او علمی ده نو دلته مراد صرف نفس تنبیه دا بس نفس تنبیه دا نو دی لپاره دوی مفعول ضرورت نشته علم ترا یعنی علم تعلم آیا ته خبر نه یعنی ځان خبر کا کنه د دې زوړ تاریخ نه دا مطلب علم تعلم خبر نه خبر کا ځان علم تر الذین آیاتنه خبر دا کسانو خرجو من دیارهم چې وتیو د کورونو خپلو نه وهم الوف دوی په زرګونو حذر الموت د یرې د مرګ د دشمن نه چې جهاد کې هم دشمن مړ کی دشمن به مړ کی دا پیغمبر وته د جهاد ویلیو دوی چې کله وره دل پیغمبرم جهاد لبوزي بس د شپې شپې کورونه پر خلو تختې دل نران ووتل بل خوا لاړل زه چې سبا له امیر صاحب راځي مونږ به د خیره کور کې نیو تختیدلو ووتل وهم الوف حذر الموت نو فقال لهم الله موتو وی دوی ته الله پاک مړشه دا موت عقوبتن دا عذاب په تور الله پاک دا د نیټه مرګ نه دی خځکه نیټه مرګ بیا دوباره جنون نه نو دا عقوبتن دی لکه مون بقره اولی سپاره کې مېل ثم احیاهم بیا را جم دکړه الله په دعا د پیغمبر پیغمبر دعا وکړه پیغمبرو حسقیل علیہ السلام حسقیل او ابو سعود ابن جرير وای چې دا هم قوم من بني اسرائيل دا د بني اسرائيل یو قوم امیر پیغمبر و جهاد طویل دیو تختې ده نو الله مکړه پاماتهم الله تعالی سمانیت ایام سم احیاهم اتر وزمړو بیا الله جم دکړل د پیغمبر معجزه یا دعا وا پاغه باندې ان الله بشک الله لذو فضل خاوند فضل ده علی الناس په خلقو ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق د الله احسان او شکر نه مني احسان نه مني شکر نه واجی دې څه مطلب دا سیا دی فضل علی الناس جهاد کنا دا جهاد خدا الله فضل دی خو خلق بینه بوئیگی تیخت دی گئی دا دا الله فضل دی تو تختی دا ولی دا الله فضل ذکر دی چې جهاد وینو ستا به قومي او دینی حیثیت برقراری او چې جهاد نینو قومي او دینی حیثیت بس شي ختم شي نن د دې امت قومي او دارنګ دینی حیثیت ولی ختم شوه جهاد پرې خره نبی علی السلام نه ویل ولی وی ډیر وی که خو غسان کا غساز سیل وجبسی تاسو کې به وهن راغلی وهن سو د دنیا محبت او د مرګ یرا د کوم مرګ یرا نو قومي حیثیت دینی حیثیت په دې ختميږي چې کله jihad پرې خوستې شي وی خلق پویږي نه ان الله لذو فضل الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون نو شکر نو باسي دیشګردی وته وي شکر نو باسي تخته ته کوي پټیږي ته لکه بني اسرائیل خو بهر حال بنیادی مقصد دا چې جهاد با د مرګ د یری نه پرې خوستل کیږي او ما مخکې دا خالد رضی الله تعالی عنہ قول ویلو ایرانیانو سره مخامخ شو نو ورته ویلو ان معیا اقواما یحبون الموت کما تحبون الخمر ما سره داسې خلق دی صحابه کرام او فوج چې هغه مرګ سره داسې محبت کوي لکه تاسو چې د شرابو سره محبت کوي او بل روایت کې راځي چې ان معیا اقواما يحبون يطلبون الموت في مزانيه هغوی مرګ پسې سوړې لټي ګوري چې مرګ به کم ځای یعنی شهادت به کم ځای وي نو داسې قوم بیا زیر کیږي نه او چې کله وفات کېده خالد ابن ولید ټول عمر جهاد کړی لقب ملو شو سیف الله ټول عمر جهاد د اسلام نه مخکې کفر کې هم جنگ وحد کې ده مشکینو طرف بنا را هغه شا طرف نه چې عمله شوی وا هغه دره باندې خدا خالد وکنه دې راغله مشکینو طرف بهادر شجاع چې کله وفات کېده نو په بستر وفات شوه جنگ کې نه دی مړ شهید شوی نه دی په خپل کټ پوزي باندې نو چې مړ کېده دی وی چې ما فی شبر الا وفی ضربه او طعنه زما په دې وجود کې یو لږ زم خالی نشتا چې پای بیا د توري گزارنی یا بدنې زینی ټول وجود می زخمی زخمی دی په جهادونو کې ولیکن ها انا اموتو موت العائر یا موت الجمل هاي افسوس نن لکه د خر یا د اوخون ته په خپل بستر امرم هغه عاجزی او شهادت پسې ارمان او بیا دا ویلو چې فلا نامت اعین الجبنا د بوزل خلکو سترګې دې پټې نشي او غیله دې خوب را نشي څوک دون وي چې جهاد د مرګ ذریعہ ده نه که په جهاد کې مرګ وې نو په کارو چې زمړ وې خدای دې زما مرګ جهاد کې نه دی په خپل بستر دی بهرحال دغه سي علي رضی الله عنه ته چاوي چې تولې په هر میدان کې فتح وانه کې وجه سلام او وجه دادا چې زما د ایمان او یقین دی چې دې میدان ته زکو زیګم نو که زما تقدیر کې مرګ وی ما سوک نشي بچ کوله او نه ځان بچ کولې شم او چې زما په دې تقدیر کې نه کنه دا ټول خلک د کوشش وکي زه بنمرم دا زما یقین دی ځکه ځوان کوم زه فتح کوم زما پزړه کې د مرګ یره نشته نو قران هم دا وای وقاتلو فی سبیل الله اوس امر بالقتال او انفاق خنو جنگ کوي او قتل بنی اسرائیل په شا شو قومي حیثیت دینی حیثیت ختم شو نو وقاتلو خو تاسو داسې ونه کې بلکې جهاد وکې دا ووی روړو واو ووی عاطفه نو دا په چا عطف ده دلته خدا ته مخ کې سنشته کنه اصل کې دا عطف پاغه معنا باندې ده پاغه مضمون باندې مخ کې مضمون بیان شي بنی اسرائیل بوزدلی وکړه د مرګ نه ویریدل جهاد نه پشا شو قومي دینی حیثیت ختم شو نه مؤمنانو عبرت تیواله ولا تج بنو وقاتلو فی سبیل الله ولا تجمنو تاسو بوزدلیو نه خای بلکې تاسو هو جهاد کوي فی سبیل الله د الله په لار کې جنگيږي حواله مو پوښن الله بشک الله سميع نوریدون کې والی مون پوي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا انفاق مال ملګوي ځکه بغیر جه مال لګولو نه جهاد نکی من ذا الذي سوق دا کس يقرض الله چې قرض ول کې الله تقرضا حسنا قرض خ قرض تعبیر ته وک مراد ته عطا دا ورکړه سوق دا کس چې ورکی الله لا ورکړه خو تعبیر ته په قرض زکو کو لکه څنګه چې قرض د یو سړی بل سره امانت پروتي نه ضایع کیږي نو دقه سي الله وی دا نه ضایع کی او حسنه خیسته مطلب څه ده حسنه په اخلاص په اخلاص لګوي فیضاعفه نو دو چند وکي الله دلر له دلا دی سړی له دا مال به الله دوچند کی له دلا عذافن کثیره په دوچنواری ډیر الله به ډیر په ډبلو سو سو چند اجر ورک او کتوه مالو لګوم نو غریب بشم نو والله والله یقبض و یبسطو الله کمول او فراخول کوي کمی الله راولی فراخی الله راولی مال کې کمی فراخی دا د الله کار دی الته وی جهاد د مرګ د یری مپرې ده دلته وی مال د غربت د وجه انفاق مپرې ده ولی کمه زیاته د الله لاس کې والله ولا يقبض ويبسط الله اسباب نشته کم دي افراد کم دي نو کې فرض شنو به کوا لکه دا بنی اسرائیل وګوره لک خلق او په اخلاص پاسې دلیو 313 کسانو الله ولا غلبا ورک او وسرا د جهاد د پاره نور شرایطم بیانې چې امیر مل پکار نو د امیر ذکر به مو کی علم ترای تنو ګوري یعنی ته خبر نه ځان خبر ک کنه ال الملئ دا غډل نه من بنی اسرائیل چې د بنی اسرائیل نه ملا ویل کیږي ډلې ته حکم ډلا ویل کیږي اشراف القوم ته اشراف القوم د قوم مشران عزتمن جرګمار من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نه من بعد موسی چې پس د موسی علی السلام نو د موسی علی السلام نو یې تقریبا 300 کال بعد دا واقع شوه اس قالو کله چې دی ویل نبی لهم خپل پیغمبر ته شمویل علی السلام اته وی ای باس لنا ملکا مقرر کوم د پاره یو بادشاہ او امیر نو قاتل فی سبیل الله چې جنگ کو د الله پلار کې جهاد د پاره امیر پکاري مونږ له مقرر بنی اسرائیل او انبیاء په یا په خپل برای راس مونږ حکومت کوي او یا که په خپل نه کوي نو بل مقررای نو ګره دلته پیغمبر بل مقرر کړي طالوت قال وی ورته پیغمبر پیغمبر کلکای ښا مقصد کلکول دی جهاد نشاته کول ندی قال ورته پیغمبر دا داسی چې لکه دالکه غره اسنه چې بیاونه کې دا کار اسنه چې وینه کې نه کوي نو کله کوي قال وی ورته پیغمبر هل عسیتم هل دلته په معنا دا قد ده قد هل په معنا دا قد ده بس ترجمه به اسانه شي لکه څنګه چې سوره دهر کې راځي هل تعالی الانسان حين من ده هل په معنا قد قد اتا نو دلته هل په معنا دا قد قال وی پیغمبر هل اسیتم قد اسیتم یقینا قریب ده ان کتب علیکم القتال کچرت فرشی پتا سبانه جهاد او جنگ نو الله تقاتلو بیا به جنگ نه کوي اسنه چې فرشی وینه کې قالو دی ولی به نه کو د ترک جهاد چې کم اسباب دی غنښت انشته دلت یو قالو دیوی وما لنا سدی مونږ لره الله نو قاتلا چې جنگ بنه کو فی سبیل الله دا الله پلار کې وقد اخرجنا او یقینا مونږ وستلی شی من دیارنا د خپل کورونو نه کله وطن را نه دشمن نیولې د مهاجرت ژوند تیرو و ابناینا او جدا کړی شی د خپل زامنو نه بچیم د ای په قیدونو کې دی وطن را نیولې نو ولی بنه کو ځکه دا یو خبره او د حکم د لزوم د پاره دو شی نه پکاري کړه یو عدم عذر عدم عذر او بل وجود د سبب د شی سبب علت موجودی او د مزر نی سبب مطلب سی علت سبب مونز ده مثلا نو د مونز د پارم دا دوه خبرې دي یو به سبب موجودی نو سبب سو وقتو کنه چې وقت راغې ماسبخین دولس دولس نیم بجې شوې زوال او شنو بس شو مونز فرش شو سبب یو علت او علت خو نمانځه سره خطاب د الله قیم الصلاه او سبب سره وقت چې داخل شي خو بهر حال سبب وجود پکاري د یو امر د پاره او د مدمه عذر اوس ټیک د چې زوال او شو خو خزه چې د حایزه نفاسه ده عذر موجود دی نو د دواړو کې دا دواړه خبرې دوه خبرې دي یو عدم عذری او دویم سبب وجودي دی وی دا دواړه خبرې دلته شته اوله خبره صدا ومالنا دا ومالنا عدم عذر یادې زمون سو عذر ده عذر نشته او دویم سبب موجود دی چې وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا دا سبب ده کنه کله وطن رانی ولې بچی را لقید کړی دی خو مخامخ آزادو نو سبب مشتاو عذر موجود نه فلما کتبا بس دا خلاصه د ټوله واقع لنډه بیانې به تفصیل کې فلما كتب عليهم القتال کله چې فرض شو په دی باندې جنگ تولوا اکثر وړیدل الا قليلا منهم مگر لګ په دوی کې ونړیدل اوی جهاد کو پیغمبر سره لاړل ناغي پیغمبر سره تلو جهاد کړو الا قليلا منهم امیر سره تلو او الله علی علیمون پوی د بالظالمین په داسې ظالمانو چې jihad په فرشي او پری دي وقال لهم نبيهم تفصيليوس ویلیو دوی ته د دی پیغمبر پیغمبر ورته وی د وحی په ذریعہ معلومه وا ان الله بشک الله قد بعث لكم یقینا مقرر کړي تاسو د پاره طالوت طالوت ملکا بادشاہ او امیر دا د الله مقرر دی دا ممیر شو زې جهاد کوي قالو دی وی ان یکون له الملک سرنګ بی دلرا حکومت او باچی علینا په مونږ باندې امارت په مونږ باندې حالانکه ونحنو حق بالملک مونږ ډیر حقداریو په باچی او امارت منه ددن ولم یو تساتم من المال وجدا دا چې نه دی ورکړې شوی د تساتن فراخی من المال د مال د مال فراخی نشته دوګرا د الله او د پیغمبر د خبره مقابله کې عقل پیش کول دا د چا کاری دا د ابلیس او بنی اسرائیل کاری کنو د بدعتیم کار دقه دی ته الله رسول ویلی دی وینا زما د عقل دا وی نن سبا عقل پرس مغرب یورپ او سیکولر لیبرال خلک هم دقه ای ته به قران حدیث دی وینا د دې ریزن سره ما ته ریزن وایا عقل استعمالی دیم دوی ان یکون له الملک علینا ونحن حق بالملک منه ولم یو تساعتا من المال نه دی ورکړی شی ورته فراخی د مال د مال فراخی وسر نشت خو دوه خبره وي یو دا چې دا شای خاندان نه نه نسبی بادشاہ نه او دویم سرمایدار نه دا دوه خبرې پکاري لیډر د پاره دا د یورپ او د مغرب معیار دی کنه د کفر معیار دی د يهودو معیار دغه چې یو با شای خاندان نه او دویم بسی سرمایه داری قالو یور د پیغمبر دغه معیار نه دی بل دی وره ان الله بشک الله استفا علیکم ورکړه دې دې پتا سبانه پتاقوا پتاقوا دلته مراد ته تقوا لکه دا شرایط دا انتخاب د امیر دی چې دی په دین، سیاست او نظم و نسق پوهیږي. جسم نه مراد قوت، همت او شجاعت ته چې دا پکې والله والا یوتی ملکه ورکی خپل د دنیا باچی من یشا چاله رچ غواړي وری کی او الله والا واسعون فراخه فضل والا علیم پوی ده فضل د علی پچوش علیم او دارنګ پوی دی په نیتونو باندې په صلاحیتونو پوی دی چا کې صلاحیت ته مطلب داو چې طالوت کې صلاحیت وکنه ځکه ولا خلافت او یا امارت او مشری او حکومت ورک وقال لهم نبيهم ویلی دوی ته د دې پیغمبر چې ان آیت ملکه یقینا نخه د باچه ده د داد ایاتی کوم تابوتو چرا بشی تاسو تاغه صندوق فی سکینتون چې پای کې سکینه او اطمینان د من ربکم د طرف درب تاسو نه وبقیتن او باقی ماندا او زیاتی دی باقی ماندا علمونه دی مما دا غسه ترکالو موسی چې پریخ دی موسی والا او آل هارون او هارون والا تحمله الملائکه او بار کړي به دي لره فرشتو ای بر روان کړي ان بهشک فی ذلک پدې کې لا آیت لکم خامخانه خدا تاسو د پاره په امارت د دې تالوت ان کنتم مؤمنین کچره تاسو یقین او تصدیق کوونکی دغه دوی وی چې خنو نه خې سره نو نه خې ولا راولې کړ که یقینم دا سینه کیږي نو زه یو نه خبره تو خو ادا دا چې هغه صندوق چې تاسو نه کم دشمن عمالقه او جبابره او قبضه کړي دا به واپس راشي ځکه خداوی په لاس کې وکړه نو چې دا راغې نو مطلب دا نه خشوه چې دا د الله د طرف نه مقرر دی هغه صندوق فرشتو راوړو وي د تعالوت کور مخه دی کې خو نو سبا له سندک دغه د کور مخه تاون نو بس دا بس کافی او بیا چاهته نه چاهته بیا منو بیا به سکول ها یاداوا او یاداوا چې دوی خ جهاد کو نو مخکې د دې طریقه دا و چې جهاد کې به د صندوق کې تورات نه به ځان سره وړو نو د تورات د برکت و بیا فتح کېدا نو دوی هغه تورات نشتا وی هغه برایش هغه برایش یا دریم دا چې خدای بادشاہ او امیر شو نو چې امیر شونو د و فیصله پس کوي قانون قران خلکو تختولې دی بے غیرتو دا محل دی قانون دی خلکو به دا خلکی دا نارای چې قانون دی کتاب ته خلکو قبضه کړي د دې دا حل دی يهودو نو قانون نشتا نو پیغمبر وته ځا قانون تورات به الله د فرشتو په ذریعہ د الله راولي نو بس تورات راغې بس اوس په دې فیصله کوي نو پیغمبر او د داویلو ها ایاتیکم التابوت فی سکینتون تابوت چې پدې کې سکینه ده د زړونو تسلی او اطمینان دی ورکی من ربکم د طرف درب تاسو نو دینه همرات تورات هو بقیتن او باقی شی ندی مما ترکالو موسی و هارون دینه سمرات نو دی وای چې دینه مراد دې کې بس د موسی علی السلام هغه پټکه او امسا و یا صدا سي نور شینه مې پټکه مټکه پکې پروت د هارون علی السلام دو او ایدا تبرکاتو نو وی د دې په برکت باندې بس کېده جهاد کې پته کېدنو د اسرایلی روایت حالانکه مو وایو کدا پټکه او دا دنیاوی دغه شی نه نو حدیث کې خورازی چې نه لمبیا لا یورس دینارن ولا درهمن اينه خو دنیا نه پاتې کیږي سدي پاتې کیږي انما رسول علم علم دې پاتې کیږي دلته دا بقیه کې دا واو عطف تفسیری ده دا سجدا شی نه ده یا خو تفسیری کنو دا مانش را بشی تاسو تابوت چې پای کې سکینه ده تورات ته مې رب کوم د طرف در رب تاسو نه وبقیا یعنی هغه پاتې شوه مما ترک آل موسی و آل هارون چي پرې خره هم تورات وکړه دا بقیوم وته تفسیری دې هم دقه سکینه ته مراد د تورات ته مراد دغه تورات او سکینه وته زکه وې چې په تورات سره آسماني کتاب سره سکیږي سکینه ملاوي الا بذکر الله تطمئن القلوب نو یا بقیه دا چې دقه هم تورات یاد او یا که بقیه جدا شي عطف تفسیری نشي عام عطف شي د مغایرت غواړي نو سکینه خو تورات ته خو بقیه بیا هغه علوم دی نور اضافی چې کوم د موسی او هارون علی السلام نه پاتې تشریحات د تورات هغه تشریحات هم په هغه صندوق کې پراتو نو دغه به ته مراد دی باره کې مفسرین هم وایي چې دا تابوت سشو او پدې کې سو غرائب القرآن والا لیکلی دي صندوقن من خشبن یعنی مطلب هغه احادیث او آثار د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په کیو چې پای کې بیان او تفصیلات د جهاد دغه ته مراد د علم خبره کنه تورات وګوره قران کې استعمال شوی قران پاک کې اولو بقیتن ست ویل شوی دی ها اولو بقیه صحیح خواندان د علم کنه نو بقیه څه شی دی علم تورات او بقیتن او د علم خبره وی روایت او آثار مما ترکال موسی والو هارون خو دوی ته څه جوړ کړه دوی ته جوړ کړه وې دا چې دینو پټکې مټکې او تبرکات دا ولی اصل وجه داوا شیخ القران رحم الله وی وی وجه داوا چې دوی نه د تورات امالقه او غصب کړو نو دا د شرم خبره وه کتاب دې دشمن پټ که نو دی دا خپل شرم پټولو د پاره سوي دا تبرکات غونتی وسه پټکه مټکه پکې پروت خپل شرم پټولو د پاره داو نو عین تبرکات جوړ بهرحال الله رب العزت ولدا واپس ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین نو د دې خلکو چې په کتاب عمل نین نو بزغی تی تبرکات مورکات باندې بیا زندگی تیرې نه نه محله بدعت دایس قران سنت پریخي هغه عمل نشتا بیان نشتا او ټول ارسه په تبرکات روان دي تقدسات تبرکات قران سنت پرېښی دی او چرته یو ځای کې موی شریف پیدا کړی دی او چرته قدم شریف پیدا کړی دی پای لګیا دي او داغینه برکت حاصلې او پاغي خوشاله دي چې بس مونږ خو کمال ته رسیدلی الکه د پیغمبر وخته مبارک یا صدا سي آثار د نبی علی السلام به شک هغه قابل احترام دا برکت شی دی ولې نو موږ دا غي نه انکار نه کوو هم یو څو خبرې دي یو خو چې ثابت خوشي چرتاو کم زیناو سند یې سره دا خبره بس دا کیسی دا پلان کیسه چرته غزاله تله ولته بوډه خزه چې دینو ولا وخت ورک دا د حاجی محمد امین صاحب یادای دی چارسده کې چې کم دی سره موی شریف دی داغه اورس کوي دا دیوبندیان اورسه مناوي باقاعده ما مخکې یو مولای دی دلته اته ما یو ورځ ویم دا هم دغه علاقې دی ما وته دا اورس سکوي دا ولې دیوبندیت اورس قائل دی د رشید مدي غنگوی او دا ټول خو خلاف نن د دیوبندیان په دغه تبرکات واخته او وای دا د اجي محمد امین صاحب غزاله تلو او الته ولې یو بوډه خزه دا وخت ور کړو نو سند خایا ټیک شو خزه ک بیا شتم سید به شک مونږ د پاره قابل قدر احترام صحابه کرام او آثار نخکاری صحابه کرام دا سکړو د نبی علی السلام وخت مبارک په مختلفو موقعو چې ای د عمرې په موقع باندې وخته کلا اخرل نو یې صحابه له ورکړي ای تقسیم کړي خپل منځ کې اغشتي ځان سره یې خيو شته حدیث او آثارو کې د پیغمبر تبرک خو منو کنه خو معصوم دی کنه خو شته دی قاضی شمس الدین رحم الله شرح بخاری کې د خبره باندې باس کړی دی چې موږ غری قایل یو د تبرک د چا د معصوم د شیخ القرآن خبره پر ریکارډ ده چې د معصوم تبرک منو شته به شک خو دیو جنا صحابه کرامو کې دانم وا د امهاتو کې او د زنانو صحابياتو کې چې د نبی علی السلام وخت مبارک وي مونږ سره هم یو پیاله کې خو او چې کله با سوک بیمار و غیره نو هغه کې مو په پیوس کله الله بخښه نو صحیح ده کنه مونږ منو به شک خو مو وای چیرې سند خو خایا او دوی مدا ده چې صرف تبرکاتو نه کار غستل او قران سنت پرې خوستل نو قران سنت پرې خو تبرکاتو نه صرف برکت حاصلې په دې خو کار نه کی قران سنت خود عمل د بارو صرف تبرکاتو د بارانو نو بهرحال دغه د اهل بدعت هم کار دی نو يهودم ته تبرکات جوړ کړل خپل شرم پټولو د پاره دیم خپل شرم پټي قران سنت باندې عمل نه کوي نه ول ورزيو نه بیانې نو خلق پسدو کوي یو جی خو تبرکات د پیغمبر منو پیغمبر سره مینه ده او قران سنت ولا پرې خره فلما فصلت الود بالجنود پس هر کله چې جدا شو طالوت بالجنود د لخر سره نخکر سره جدا شو روان شو ټول د ایړه روان شو دیوی جوړې دا جهاد به داسې آسان کاری ټول د سیل مو وتل اپ پوه شو چې داخله خو جذباتو کې راغلی خو جهاد غواره په جذباتو نه کیږي جذباتي خبرې خو نه دي البته میدان کې میدان کې خپل نرتوب او د مټ زور خودل غواړي او دا نقصانی چې به بوزدلا به خوند سړی د سرمرګری شینو دا حوصله والا حوصله هم سکی غرزي نو خيارو دا دا تل ریکول غواړي صفائی پکار قال ان الله مبتليكم بنهر نور خبرې مکړي دی بل ترس کې کنه و سره زین کې ساته خو بیا خو تکرار نه کو کنه وخت دی قال وی ورتا دی طالوت ان الله بشک الله مبتلیکم بنهر آزمائش کی پتا سبانه په یو نهر باندې نهر سره نهر اردنو په دې ورته ریدل فمن شبر منه چا چې اوس کړه فمن شرب منه چا چې اوس کړه د دې نهر نه فلی زمینی دی به زما د ملګرو فوجیانو ننی ومن لم یطعمه چا چې ونسکلې د دینه فینه منی دا به زما د خاص مرګرو نه قطره مو نه سکل بالکل چې بالکل کې دا خو خاص مرګري البته الا من اغترف رخصت شتا الا مگر من اغترف چا چې واغس غرفتن یو چون بيدیه په خپل لاس نو خیر ده چون دی ته وي دی لا یو لاس ته ها دواړه چې وزې شي تاسو وي لپا وي چون لګي وبو فشربو دی اوس کله منه هدا دینه الا قلیلا منهم مگر لګو نسکله اکثریت اوس کله اکثریت اوس کله لګو نسکل الګ وسر بیا لاړل فلما جاوزه کله چې تیر شو د دې نهر نه هوا طالوت والذین واکسان امنو ما هو چې ایمان راوړیو د سره قالو نو دیوې لا طاقت لنا اليوم نشته د طاقت زمون اليوم نن ورځ بجالوتا په مقابله د جالود و جنودي او داغه د لخر سره سب مون خو نن د کار نیو ځکه چې پاغه سین ورلل کنه دریاب نو بزا خله پکې خو کنه بعضی خلک دې کلواله سین وسره خو کې نو بچی سکی په سین خله کې دی په خله کې خو بس سمې ځان تر مړې مړې ډک نو وو کې دا کار دی چې کله سړې ډېر وبوس کی کنه بیا غو وب په دې خېټه کې هغه بیا ګرځي را ګرځي شلقيږي سړی ته ګرځي دی نش او جهاد کې همنډه پکاري د دې خېټه ډکه وي د وبونه د ننم په واره ناراض قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم ويا کسانو يظنون چې یقینو ځوان قرطبي یا ها هنا بمان اليقين الذين قال الذين ويا کسانو يظنون چې یقین او چې انه بشک دی ملاق الله ملاقات به کیږي الله سره کم من فئه قلیله ډیر کرته یو ډله وړه غلبت غالبیږي فئتن کثیره په ډله غټه به اذن الله خدا الله په امداد د الله په نصرت د الله په حکم ناراضه کلګمیو نو الله به امداد کوي او الله والا ما صابرین سره د کلکو خلکو ده نو کلک شه میدان اصل کې یو دیو بس کلی دي نو داغه امیر د نافرمانه د وجه نه الله ته توفیق واغش او د مې خو دشمن ولید نو دشمن ډیر دی مسلح دی او منظم حکومتو د حکومت فوج سره مقابله وا او د دې خو منظمو داسې فوج او حکومت نشته نو دی چولیدل نو دی ویره دا خو ډیر دی مقابله نه شو کولی نو دقه مؤمنانو کلکو خلکو وته وې لګ په ډیرو غالبیږي خو چې سړی کلک شي میدان ولما برزول جالوت وجنوده هر کلا چې مخامخ شو دوی جالوت او جنود او داغه لخر ته د کافرو بادشاہ نوم جالوت قالو دیو ربنا زمون ربا دعا په وخت د قتال دشمن ته مخامخ کېدو افراغ زړه کی وی یعنی زړم کلک کې مراد ته سره زړه کلکول ذکر رسو سبه د اقدامنا قدمونه شو نو ربنا زمون رب افر علینا صبر راتوی کې په مونږ باندې صبر یعنی زړم کلک وثبت اقدامنا او مضبوط کې زمون قدمونه میدان جنگ کې او انصرنا امداد را امداد را سره او کې عل القوم الکافرین په خلاف د قوم کافرانو بس دا دوه وکړه jihad شوروش نو فهزمون باذن الله هزیمت دا جالوتیانو او حکمت جهاد فهزموهم دی ما تا ورکړه دی کافر ته باذن الله دا الله په حکم وقتل داوود او قتل ک داوود علی السلام جالوت جالوت لرا واتاه الله الملک او ورکړ بیا دتا الله الملک باچی د دنیا ول حکمت او نبوت وعلمو وی خود وت مما هغه سیشا چې د الله خو خوا داود علی السلام کشر دی پلا رونه د طالوت په لخر کې نو دته وی ته مزه تلار شګړی ویزه بار بوزا ناغا ګړی ویزو سرولو لیولېګا خدا د جذبه وا چې جهاد کې شامل شي لکه څنګه چې په بدر کې شویو بدر کې هغه دوا ماشومان الکان معاذ او معوذ ایوی مونږ هم جهاد لزو ورته وویل شو چې پیغمبر خو کشران نه پریدي که نه ځو نبی علیه السلام ته وویل ورته وې ښځه تاسو کې به یو ځای کوم چې دا بل رو پر ځای نو دواړو یو بل ته لکه تکول ما را پر ځای او کله به زه تا را پر ځم نو دواړه بیا واغستې شو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وای صفونه ودرېدل ولاړم سوچ میکاو چې په دې کې مې دی خو کتلوم ماشوم ولاړ دی او چې بل طرف ته مې وکتلوم ماشوم دی نو جهاد کې خو مضبوط مرګره پکاري ما یا خدای دا سو چې دواړو طرف ته مې کمزوري دي دی وزما پښتي کوي که زبد دی بچ کوم او د دې خیال بساز می په دې سوچ کوم چې په دې کې یو رات आवाज کی یا عم تر هغه ابو جهل بګه کم یو دی ما چې په خبره وای ما شومان یو د ابو جهل ته پوسک وی هغه ته می جواب نه ورکړ چې بل وی هغه ابو جهل بګه کم یو دی ځکه دا د مدینه دی مدینه والا ابو جهل نو لیدل یا لکانو ما شومان نو وای ما وته اشاره کړ چې هغه د په اسمانه چې سور دی او د ازغره چولې ده یره وای مال اشاره نه ور کړې لکه د باز غونته د دواړو په ورمنډک ورغلیو بیا چې ځان نه خبرې ده خبرې په خپل وایو کشرانو نو گزار خبره نشو کولای نو په خپل وو نو د په خپل واده راوړ بیا په ابن مسعود رضی الله عنه ورغلی دی چاو کته نو هغه چې د زخمی پروت نه ولا په دې سینه کې نه سو چاړې پراخ کتورا الالیک ورګه ته چلو نو بهرحال دا جذبه د کشرانو ځوان د ماشومانو جذبه ونه داوود علی السلام هم کشر د جذبه را پلار رونو لګلو غړي بيزي بودا ځکه امیر صاحب چې ده هغه ماشومان نه پری دی هغه غشته غټ واپس کړل تکړه کسان غواړي بس زدا سه وکړل چې غړي بيزي پرې خو سرول پر اوروغونته شاته پټ پټ روان د چورسه الته وکتل سپونه ولاړ دي لام جنگ نه دی شروع شوه چې پدې کې ځکه په خوا زمانہ کې بداوه چې یو یو پهلوان براوته میدان دغه نه بدر کې مداسي شیو او دا به فیصله و بس چې پهلوانان بکم د بل طرف پهلوان رو پرځو بزا به غټوا په اوحد کې بدر کې مداسي دا داسې وشو چې سلور صحابه کرام دا سلور کسان راوتی د دغه د طرفنا د مسلمانانو د طرفنا او د کافرو د طرفنا علی رضی الله عنه حمزه رضی الله عنه نبی علیہ السلام خپل ترزوی بل عبیده رضی الله عنه دا درې وانه خپل رشتہ دار راوي ځکه مخکې نور صحابه وروتل انصار چې میدان ته شو دی نه زموږ تربوران راو باسه جنگ معاملہ خو زموږ غي سره ده نو نبی علی السلام یې شاته کړه انصار او علی رضی الله عنه تورزا حمزه ته وی تورزا او عبیده ته وی تورز ناغه دواړو خپل مقابل مردار کړ او عبیده چې د غم زخمی کو دیم زخمی چې نو دې کې غالبا علي یا حمزه رضی الله ورمنډه کړ نو سړی خې مردار کا دې اوچت دې زخمی شوی وبېدا نو بهر حال خبره دې پورې کوله چې په کار دا و د قانون مطابق چې په دې ابو جهل بیلات منلې وي چې بس مونږ او بیلله خو لیکن هغه هټ درمی وکړه او نه بس ورزه په چې ورزه په نو باغې کې بیا خراب شو قتل و غارت ډیر وش نو بهر حال دغه سي داوود علی السلام هم کشر دی صفونه ولاړ دي جالوت د کافرو مشر او بادشاہ زغره کې او لری نخکارې د بس د سره لیندوا لیندې و تراواړو ل په دقه تندی ویش اجدان نه خلک خبرېدل دی رو غورځو رو پړقاو بچی بادشاہ رو غورځید نو بزی په ورمنډک الله شکست ورک واتاه الله الملک روستو الله دل بچي ورکړه ځکه د چې غټ شو مونږ ویلو د تعالوت نارینا اولاد نو نو لوري دل ورکړه د زومو نو بچي د تعالوت د تپاتش ول حکمت او حکمت نبوت ته او علم او مما یشا نور علوم لکا خاص کر د زغر صنعت و غیره چې هغه رسو صورت سبا انبیا سواد کې برازي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين بیان دا حکمت جهاد خدا جهاد ولې فرض شوی دی چې جهاد کیږي نو دا حکمت وای ولولا دفع الله الناس کچرتنه دفع کوله الله نو خله الله خلق بعضی په بعضو سره بعضی کافران به بعضن په بعضو مؤمنانو سره کله په دې مؤمنانو دا کفر نه والے نو لفسدت الارض فساد به جوړ شوی او زمکه کې لوی فساد به د کفر د وجه او د کافر د وجه خو جهاد اجازه ته ورک چې بازي بازي وای ولکن الله لیکن الله ذو فضل خاوند فضل للعالمین په ټول مخلوقاتو دا جهاد د الله فضل دی دیشګردی نه ده او صرف د مؤمن د پاره نه علی العالمین د ټول عالم د پاره د امن سبب جهاد شي اسلامی نظام راشي امن راشي پاغه اسلامی نظام کې او خلافت کې مسلمان غیر مسلم حیوانات ټولو د پاره پکې خیر او برکت تلک آیات الله دا آیاتونه د الله دی کم دا د جهاد دا چې بیان شو نتلوها دا صداقت رسول د پیغمبر صداقت ادخال الهی ده د صداقت رسول لپاره وړو جهاد وی کوي د جهاد دغه حکمت ته خدا جهاد د چا په خله باندې دا حکم راغلی دی دا د پیغمبر او تلک آیات الله دا آیاتونه د جهاد د الله دی نتلو چې مونږ لولو دا الیک پتا باندې بالحق په حق و انک بشکته چې لمن المرسلین د پیغمبرانو نه مرسلینو نه نو د نبی علی السلام رسالت هم ضمنن ثابت ک چې آیات الجهاد راغلی دی خود چا په ذریعہ براغلی کنه ا ذریعہ محمد رسول الله سلام دین له هاذا محمد رسول الله سلام پیغمبر شو تلک الرسل فضلنا بعضا ولا بعض دوم د دغه مخکې آیات دلان دي ربته رستو مخکې سره ده د نبی علی السلام رسالت بیان شو او مخکې د جهاد خبرو شو رستو د اختلاف الامم تذکره ده نو مطلب دا چې د جهاد سبب سو وی د جهاد سبب اصل کې اختلاف مع الانبیاء یا بعد الانبیاء فی التوحید په توحید کې اختلاف راغې نو ځکه دا جهاد فرضیت شو دا سبب د قتال او ولیو شو وی تلک الرسول فضلنا بعض ولا بعض سینی صاحب دې نه خلافت ثابتو ضرورت خلافت وکنه انبیو کې بعض له په بعض فضیلت ته نو هر قوم د خپل مقتدا او چتواله فضیلت بیانې نو چار یو خپل داوه لري نو اختلاف پکې پیدا کیږي نو دا اختلاف د دفع د پاره سو شو جهاد دا د رسولان غره کړی د مونږ بعضې په بعضو باندې بعضې په بعضو غره دي خو په څه سره غوره دي په جهاد سره کنه وګوره انبیا دي خو د کم پیغمبر په شریعت کې چې جهاد نو دغه پیغمبر سره شو غوره دی دا غورواله دا په جهاد دا رسولان فضلنا ورکړي دي مونږه بازو باز الا بازن په بازو په حکم د جهاد سره چې چاته جهاد حکم شوه دی هغه غوره دی امنهم بازي بدی کې منغه دي کلم الله چې خبره وسره کړې وي الله موسی علی السلام یادې پسې وسر خبرې کړې جهاد سره ولګوي منهم بازی په دې کې منغه دي کلم الله چې خبره وسره کړې وی الله برای راس په جهاد باندې په حکم د جهاد موسی عليه السلام تم حکم د جهاد شو هغه بنی اسرائیل پشا شو بیا کن ورفع بعضهم درجات او پورته کړی دي بازی په درجو ډیرو درجو مرتبو لکه نبی علیه السلام نو د د د اوچت مقام درجه دا خو بیا یو جهاد نه سره جهادونه دی ټول عمر ځکه مرتبه اوچت شو چې ټول زندگی جهاد جهاد موسی علی السلام سره د جهاد حکم شو غورش نو محمد رسول الله سلام له ډیر درجات په ډیرو جهادونو باندې چې ټول زندگی جهاد دی واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړي موږ عیسی ابن مریم تم واضح دلایل د توحید او جهاد دا په شریعت کې جهاد بعضی وی دا دین شریعت کې جهاد نه نه نه دا جهاد خو ورستو د عیسایت او د دې پادریانو سره منځنو وس ورنه د عیسی علی السلام په دین شریعت کې جهاد او وجه سره جهاد زکه ده چې دا کم پیغمبر ده دا خو د بین الاقوامی سطح پیغمبر دی او د د کار د توحید فی الوهیت سره توحید فی الحاکمیت نو جهاد پکې څنګه نشته نو جهاد ودادو واتینا عیسی ابن مریم البینات ورکړی مونږ عیسی ابن مریم ته البینات واضح دلایل په توحید او جهاد ویدنا هو او د مونږ مضبوط کړو به روح القدس په روح پاک سره جبرئیل سره دا انبیا را لګلیو دلته اندماج رواس انبیا راتلل راتلل نو فختلف الناس خلکو اختلاف کو او وقت تلو بعده بعدهم او د دې انبیو نه بعد خپل منس کې جنگ شروع نو دلته به سره اندماج فاختلف الناس او وقت تلو بعدهم خلق اختلاف کو او خپل کې جنگ شروع کو د دې انبيو نه بعد نو ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد من بعد ما جاءتهم البينات الله غسنو دا جنگ بنو شوه خدای کې دا الله حکمت تنو د حکمت د وجې نه دغه جنګ جاری ساری اوساته بس چې دا اختلاف به وی خلکو کې دا جنگ به جاری وي دلته تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض بعض انبیا په بعضو باندې غوړه دي دا فضیلت د انبیا او بعض على بعض احادیثنا خدا سي معلومي دلته نو فضیلت ته خو حدیثو کې بل سوی حدیث کې راځي نبی علی السلام وای لا تفضلونی بین انبیاء الله د انبیاء په ترمنځ مې فضیلت مصابت کله وای لا تخیرونی علی موسی په موسی علی السلام مې مو چتاوي دارن کله وای لا اقول ان احدا افضل من یونس ابن متا دا نه ویم چې د یونس ابن متا نه بسو غوري لکه زه غوړه نیم دې څه مطلب دا مطلب دا دی چې اصل کې یا خو مطلب د دې فضیلت نه هغه فضیلت دی چې محض عقل او قیاس او رائے باندې نو د خپل رائے او قیاس نه زما فضیلت مسابته وای ها کم چې شرع او وحی ویل د خو سیدا په وحی راغله او یا داوا چې دا هغه وخت د نبی علی السلام فرامین دي چې کله لا دا آیاتونه نو نازل شي د فضیلت نو دیو جن نبی علی السلام امام غواره کوي بیا وروسته هو فضیلت راغې تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض او نبی علی السلام چې کله وای نو د عاجزی دا لا تخیرونی علی موسی او لا اقول احدا افضل من مت یونس ابن متا دا د نبی علی السلام عاجزی و مطلب دا چې وګوره یونس ابن متا نزه اوچت نیم دا مطلب نه چې یونس علی السلام لاندې تحت سرات لاړ او زبر معراج ته لاړم نو دا مطلب نه چې زه غوره مو غوره نه دی دا سکون وای چې هغه نوذ بالله ګناه کړي ولاندې تحت سرات لاړ دا په دې معنی باندې وای چې داغه وجه نه ګناګار نه کې یا دا مراد او یا د نبی علیہ السلام اجز او یا دا دا چې دا هغه وخت د نبی علیہ السلام فرامین دي چې کله لا فضیلت نازل شوه چې نازل شو بس بیا خو ثابت شو ولو شاء الله کچره خوخوي اراده وې د الله نو مقتل الذين جنگ بنو کړه کسانو من بعدهم کبیر ویلی چې په دې اتفاق دی اجتماعات الامه على ان بعض الانبیاء افضل من بعض په دې د امت اتفاق او بل په دې چې ان والا ان محمدن صلی الله علیه وسلم افضل من الكل د ټولو انبیونو بهتر محمد رسول الله سلام دی فضیلت دی ولو شاء الله کچره خوخه وی الله تن مقتتل الذين جنگ بنو کړه کسانو من بعدهم چې دې انبيونه بعدو من بعد ما پس عین جاتهم البینات چې راغلی وغیتا واضح حکمونه دلائل ولکن اختلافو سبب د دې سجوړ شو دا چې ولکن اختلافو لیکن دوی اختلاف کو فمنهم بعضی بدی کې منغو امنه چې ایمان راوړو ومنهم بعضی بدی کې منو کفر چې کفر وکړو نو دا اختلاف عموم سبب د قتال شو د قتال سبب اصل کې داش سبب اختلاف د قتال سبب دا اختلاف جوړ شو چې خلکو کې د انبیو نه بعد اختلاف را سوک مؤمن معاهد سوک کافر نوبت جنگ ته ورځ ولو شاء الله کچره خو خو الله تنو مقتتلو جنگ به نه وکړي د خلکو خو ولکن الله لیکن الله یفعل کای ما یری سچو غواړي په دې کې د الله حکمت وو، نو دې وجې نه دغه اختلاف د اممو او دا قتال د دوی منځ کې جنګ د هم دغه سي جاری پاتې شو دلته دو ځله وي ولیکن اختلافو ولو شاء الله مقتتلو دو ځله اصل کې خبرې دوی یو ابتدا د قتال لا او دیم استمرار د قتال له نو دا دواړو نسبت الله ته شو دا الله مشیت چوغور ابتدا د قتال هم د الله په مشیت او دا دویم ځل استمرار ته اشاره ده د استمرار د قتال هم د الله په مشیت باندې بنا ده او په دې کې خیرونو په دې کې فائدې وي نو لکن الله يفعل ما يري سچو واړی هغه کوي یا یوحناس نو دې زه پورې ول عیسی ختمه دا درې مې حصہ ختمه سلورم حصہ د دې آیت نمبر 254 نا تر اخره پورې اې کې جهاد او نو دلته انفاق فی سبیل الله دا الله پلار کې جه مال لګول د انفاق د پاره به ترغیبونه ورکي د ترغیبونو د پاره به مثالونه وای دو قسمه خلق وای په د انفاق انفاق کې دوه قسمه خلک نو دا غي د پاره با سلور امثله پیش کی دوا د منفق فی سبیل الله او دوا د منفق غیر سبی فی غیر سبیل الله الله په لار کې لګون کی او د الله په لار کې چې نه لګئی دریا د پاره او د غیر الله په لار کې لګئی باغی به مثالونه وای او مسله د توحید بروړي الله لا اله الا هو چې دا انفاق اصل کې د دې مسلې د پاره ده نو دا د دې انفاق فی سبیل الله ترتیب وي او شرایط د انفاق به مرکه بیان کی چې د انفاق د پاره کم شرایط دي خدا ټول با په خپل خپل ځای راشي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انفقوا خرج کئ مما دا غسن رزقناکم چې موږ دل درکړي دي من قبل ان یاتی یوم مخکې د راتلو د هغې ورځې نه لا بیع فیه چې نه به یې اخستل خرڅول په هغې کې ولا خلة او نه به ورکې دوستانه وي ولا شفاعة او نه به شفارس د زور وي د زور شفارس نشته دوستانه نشته هلته خرید او فروخت نشته چې ځان له بیا نیکي والی او هلته انفاق وکړې نو راشه نن د مرګ نه مخکې مخکې انفاق وکړه مال ولګوه. اول انفاق کا زکه چې ول کافرون کافران هم الظالمون هم دي ظالمان دي نو د ظلم او کفر ختمولو د پاره با مال لګول واري غواړي کنه اصل دا سره چې وانفقوا لان الكافرين هم الظالمين مال لګوي ځکه کافران ظالمان دي چې د کفر دا ظلم ختم شي او په مال لګول سر به جهاد وشي قوله لا اله الا هو د لا اله الا له د دې قول نه منکر دي او یا انفاق سره ولګوا یا الذین آمنو انفقوا انفقوا انفقوا لهذه الكلمه الله لا اله الا هو د لا اله الا هو د الای کلمت الله د پاره به جهاد وی او د الای کلمت الله د پاره به انفاق وی الله والله چې لا اله الا هو نشته د حاجت روا مشکل کشا لایق د عبادت او بندګۍ الا هو سوا د الله نه بل سوک دوس ترغیب انفاق تاو نو دلتا اعاده دا داوی د توحید پدریم زل د توحید د داوی اعاده وشوا چې دا جهاد انفاقم د دې توحید د پاره ده دی آیت الکرسی چې دا آیت عظیمه ده لوی عظیم آیات ابی ابن کعب رضی الله عنه وی ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو ته په قران کې عظیم آیات پیژنې وی ما وته وی چې الله لا اله الا هو نو آیت الکرسی ده وی ما ته وی چې زه علم د مبارک شه نو دا د قران عظیم آیات آیت الکرسی فضائل ډیر په دې آیت کې یو آیت ته خو داوه د توحید سره د دلایل او سره نفی د شفاعت قهری وګوره توحید ویلو بار بار یو ځل توحید راغلو د توحید سکه التا داوه د توحید خو نفی د شرف العبادت وا دویم ځل په دویم ایسه کې توحید خو مقصد نفی د شرف شرک فعلی وو دلته توحید ده خو مقصد پکې نفي د شرک دا نفي د شفاعت قهری ده نو په دې یو آیات کې داوه د توحید سره د دلایل او نفي د شفاعت قهری ده الله لا اله الا هو دا داوه ده او دا نور به اوس دلایل دي الله زکا یک یوازه حاجت روا مشکل کشا لایق د عبادت او بندګۍ دی چې الحی همیشه همیشه جمع دی د القیوم او چلون کې د نظام دی قیوم قائم بكل شی دی قیوم مدبر لكل شی نو القیوم چلون کې د نظام سمبالوونکی د دې نظام د دې کائناتو دا تمام نظام الله سمبال کړی دی وغه چلی د بل چاته نه دی پرېخې چې ابدالانو غوسانو او دارنګ قطبانو ته پرېخي څنګه چې اهل بدعت وای چې دا نظام او وی چلی الله وتعالى کړی او وی یو چې د غوسی په یو وخت کې یو غوسی او سلويخت ابدالانی او و قطبانی دولیو کې نو دا ټول نظام غوي چلایي قران سوي نا الحي القيوم القيوم د نظام سمبالون کې چلون کې هغه بخپل دی دا نظام چاته نه دی والک چې قطب او ابدال ته دی والک غوث ته دی والک لا تاخذو سنه ولا نوم ننیسی دی الله لرا یعنی ناراضی په الله باندې سنتون خوب سنتون جوټه ولا نو مونو خوب الله رب العزت باندې جوټه خوب ناراضی ځکه دا داغه د دې قیوم توب نه خلاف دا داغه د اولوہیت نه خلاف ځکه خوب او جوټه د عجز نه خلا دارن خوب او جوټه چې پیراله نو بیا خو د خپل مخلوق او د کائناتو نه غافل شي نه غافل نه دی سنتون ولا نوم ناراضي په الله باندې سنتون جوټا فرکالی ولا نوم او نه خوب دا په ناراضي دا دلتا دا سو قسمونه د خوب مختلف مراحل کلا په خبرو پویږي نور خو سترګې پټي دا د خوب غ ابتدایي حالتي سړی باندې د خوب جوټه راشي نو سترګې پټي پټي کیږي پښتانه وي سترګې مرغې مرغې کیږي او خبره اوري سو خو سترګې ورغلي او بل د نوم نو نوم خو هغه ته ویل کیږي چې سترګې دماغ دواړه ودش او نعاس هغه شی دی چې سړی ګنګسی سترګې کولو دی خو دماغي ودی دی نو دای ته وای نعاس ګنګسی کنه لبه لکه وی ګنګس غونته نو دا ګنګس څه شي سترګې خو کولوي خو دماغ کار نه کوي نو دا نعاس الله باندې ناراضي دا کمزوري ده لا تاخذ سنه ولا نوم بل دلیل له الله لرا اختیار دا غسره چې بر اسمانونو هغه چلاندې زمکو کې ده منزل الذي بل دلیل او نفي د شفاعت قهریم سوګ دی هغه کس یشوا عنده چې شفارس کی د الله پنيز الا باذنی بغیر د اجازه دا غنه داغه د اجازه نه بغیر سوګ شفارس نشي کول خلاصول نشي کول دا په اجازه به نو نفي د شفاعت قهري بل دلیل یا علم پویږي الله ما پاغه سبانه بین ایدیهم چې الله بین ایدیم د مخلوق نه وړاندې دی او ما خلفهم او هغه چې د مخلوق نه شاته دی پټ دی یا بین ایدیهم نه مراد دنیا ده و ما خلفهم نه مراد آخرت ته لکه تسهیل ابن جوزی وایي، یعلم الله پوهیږي ما په هغه څه باندې بین ایدیهم چې د خلکو وړاندې لکه دنیا نم خبر وما خلفهم او چې د خلکو نه پټ دي یعنی آخرت دا یې نم خبر مخکې رستو ولا یحیطون بشین او دا خلق مخلوق احاطه نشي کولی نشي را ګیرول بشین یو شی من علمي دا الله د علم او معلوماتونه دا الله په علم سو کې حاطه نشي کولی ځکه د الله علمي محیط ته او د هغه د ورکړې نه بغیر څوک از خود داغه د علم نه سنشي حاصلول الا بما شاء مگر هغه چې الله غواړي نو وحیو کیا اسباب پیدا کی په وحی او اسباب سره د الله د علم نه حصول کیږي خدا اسباب او د وحی نه بغیر د الله د علم نه حصول نه کیږي د الله غ علم علم محیط دی هغه علم غیب دی نو هغه علم غیب سوک خپل حاته کې نشي راوست هغه د غیب خبره کچرتا مخلوق ته اشکار کیږي ښکار کیږي نه الا بما شاء یا به وਹੀ کوي نو بیا غیب پاتې نشو بیا څه شو اطلاع الغیب او انباء الغیب او یا الا بما شاء په اسباب په عقل حواس سره به معلومه کی نو بیا هم څه شو هغه علم غیب پاتې نشو وسع کرسیه بل دلیل فراخ د کرسی د الله السماوات د اسمانونو ولر او زمکینا کرسی یو معنی سو کوي چې کرسی هم یو دغه سه د الله د کائناتو کې یو مخلوق دی لکه څنګه چې عرش دی عرش د الله نو دغه سه کرسی هم ده نو وسیدا فراخ د کرسی د الله د اسمانونو زمکه نه عرش خدای غټ غټ خدا عرش نه پس بیا کرسی ډیر لوی ده چې هغه د اسمانونو زمکو نه مغټه ده نو کرسی کرسی د لکه عرش دی الله په پوی دی او یا کرسی په معنا د علم لکه ابن کثیر ماوردی وی وسع کرسیه ای علمه سو کوئی علم مراد دی وسع کرسیه رسیدل دی دا الله علم السماوات والارض اسمانونو او زمکو ته یعنی دا الله علم محیط ته دا ټول ارسه د الله په علم کې دي او تسهیل کې ابن جوزی وای چې وقیل علمه وقیل ملکه چا کرسی نه علم غسته ده او چاته د الله مملکت غسته ده نو وسی وسع کرسیه فراخ ده رسیدل ده علم د الله اسمانونو زمکو ته یا وسع کرسیه فراخ ده مملکت د الله په اسمانونو زمکو په دې ټولو ده په ټولو د الله مملکت ته حکومت ته ولا يعود يفزهما بل دلیل او نه ولا يعود ګران ندی په الله باندې يفزهما حفاظت د دې دواړو د اسمانونو زمکو حفاظت الله ته ګران نه دی دا ارس الله رب العزت په خپل کنټرول کې ساتلی دی نو دا غلطه عقیده شو چې سو کوئی چرته ولی نبی یاد یا غ اسمانو نظم کې ټینګي کړي اولاد هندوانو عقیده پکې وو د ناپوه خلکو مغشته ده وی دا زلزله څنګه راځي وی دا دا زمکه د غوی پخکر ولاړه ده نو دا غوی چې کله ستړي شي د بلخ کرته اړی کنه نو زلزله راشي نو په کار جو خو په ټوله دنیا زلزله راتله کنه دا په یو خطر راشي په کار په ټوله راتله نو ګوره غلطه ده ولا یعود یفزهما الله تسګران نه دي چې د غوی په سریخي ضرورت سره او دا خبره د ایندوانو کتابونو کې ده وای زکه ذکر کړی دی چې هغه د غوا او د غوي تقدس جوړ کړي نو د ایندوانو کتابونو نه دا خبره راغشتي ولا یعود یفذهما ګران نه په الله باندې حفاظت د دې دواړو او بل دلیل د الله اسماء او د لوی صفات او هو العلی دا الله علی اوچته دا الله اوچته الله پاک اوچت ته د مخلوق د فکر نه العظیم او لوی ده په اعتبار د علم د مخلوق د علم نه یا العلی اوچت ده په اعتبار د ذات العظیم لوی ده په اعتبار د شان او مرتبه العلی اوچت ده په اعتبار د سوچ د انسان د سوچ نه بالا تر ده او یا او العظیم او لوی دی د علم د مخلوقنا او یا العلی وجد دی په اعتبار د ذات العظیم لوی دی په اعتبار د شان او مرتبه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی مخکې د انفاق خبروش مالو لګوي سره به لګوي د مسلې لچ الله لا اله الا هو آیت الکرسی د توحید مسله د د انفاق د پار راوړه چې اصل مس... تو انفاق او جهاد به د الای کلمت الله د پاره آیت الکرسی زورور آیت ته قتل غواړي پورا مطالعه په دی باندې دی باندې علما مستقل کتابونه لیکلي دی بندیالی سے په مستقل یو جلد دی دا خطبات دي کنه خطبات بنديال وینا اولنې جلد صرف آیات الکرسی دی او ګوره تاسو آیات الکرسی زور پته ولای دا سنور علماء به بازي لیکل کړي مستقل په آیات الکرسی باندې ها نو انفاق وکې د دې مسلې د پاره لا اکراه فی الدین دلته اوس ذکر د دوو فریقو کوي اصحاب الرشد او اصحاب الغی دا دو فریقین د دې تذکرہ ده دا سره پارا دا دې د پارا چې په دې انفاق کې خلق دوه قسمه دي یو اصحاب الرشد او بل اصحاب الغی یو خلق دي چې الله ورته رشد هدایت کړي نو مال لګي او بل اصحاب الغی دي ناغي بخیلان شوی دي مال نه لګي یا په جهاد کې هم دا غسه ده نو د دوو فریقو ذکر اصحاب الرشد و اصحاب الغی فی الانفاق والجهاد لا اکراه فی الدین نشته ده زور زبردسته فی الدین د دین په منلو کې دین په منلو کې زور نشته دا د هر انسان د خپل خوښ خبره ده ته دعوت ورکوا بس که مسلمان شي اسلام دین یې ومنه ټیک ده کني ونه منو یعنی زور زبردسته بینه کی یعنی اکراه او جبر د دین په منلو کې نه دی یا دین عقیده تم وای نو لا اکراه فی الدین نشته د زور زبردسته په عقیده کې عقیده دین منل بزما شش دعوت وای خو په زور منل کیږي نه نو دا دروغ دي چې خلک سوي وی اسلام په توري په زور خلک مسلمان نه نه نه تورې په زورې خلک نه دی مسلمان کړی مسلمان کړی په خپل اخلاق او دعوت ته د تورې په زور باندې د کفر زور ماتي اصل دا شی تورې په زور چرته اسلام په چا ایمان نه وروړي قران ویلا اکراه فی الدین او بس دعوت ته ودی منو ودی منو منو زور کې بغاوت کې نو دا غي زور به بیا په توره ماتول غواړي په توره بیا وي کګه خل بیا په سوق باندې نیږي کنه نه اله بار به بیا جهادي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد یقینا خکار شوه ده رشد او هدایت لار د اسلام من الغی دا غلار کګینا په دلایلو ولی اکراه فی الدین نشتا و اکراه فی الدین ځکه نشتا چې په دلایلو سره کګاو نه غلا را واضح ده بس په دې دلایلو په بنیاد د منی او د منی په زور په نه منو لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد یقینا واضح شوه د لار د اسلام من الغی د لارې کګینه په دلایلو سره اوس فل خوخه باندې منی را دي شي نه منی نه دی منی ها زور جبر بدمعشی بنک دا اکراه فی الدین او یو اکراه فی الاحکام او مخکې ویلو هغه شته اسلام ته راننوت نو بیا په زور کیږي خو چې کله بار دی نو زور پې نشته ادا د خوخه ایمان وروړي نه وروړي او که ایمان وروړو او د اسلام په دایره کې اداره کې داخل شو نو بیا به د اسلام د ادارې هغه قوانین او احکام منی کنه منی یو په زور کو ما ته مثال ویل لکه یو سړی د یو ملک شهري شو نو د دې ملک نظام به منی پابند بای کنه منی ته باغی ویل کیږي دارنګ یو اداره کې تعلیمی اداره کې داخله واغښتا نو چې چا داخله واغښتا نو مطلب د دا داخله فارم ډکول نه بعد مطلب دا دی چې د دې اصولو په پابند نیم کنه کین نو بیا سره بیا استاد ماخذه کوي وال کوي جرمانه پیګ دی ها سزا ولا ورکي ولی دی وی چوغوره کړه ما واخه وغه بار طالب په لار روان دی غته سنوي سره کار زمونږ نشته ولی ا داخله نه راغشت چې داخله دی واغشته اسلام کې نو اوس پابند دی او کا خو دې خو کې نو سزا و ملاویږي نو ایت اکراه الاحکام وای او دا اکراه دین او فی العقیده ده په منلو کې زور نشته هغه په خپل خوخه ومني ټیک ده کنه منی نو مونږ په زور نه کو وجه دا ده چې قد تبین الرشد من الغی اوس یو سړی په دې دلایلو په بنیاد اسلام ترانه وت نو اسلام ترانه وتل صرف د خلی کافی دی لکه منافق چې بس جی ما خو ایمان راوړو او نور زما چې څه خوخی نه نه و من یکفر بالطاغوت و یوم بالله اصول دی د اسلام نه قبلولو دا دو دي دغه زمون د اسلام کلمه هم ده کنه اسلام کلمه هم لا اله الا الله دا لا اله یکفر بالطاغوت او الا الله و یؤمن بالله دا دو خبرې خو اول به کفر سي بالطاغوتی په غیر به اول کفر کې وګوره دلته هم کفر اول یکفر بالطاغوت او کلمه کې مول څه ده لا اله نبي الا الله ده دا کفر بالطاغوت مخ کې ده یعنی اسلام او ایمان ستوي ایمان اسلام عبارت ته د دوو شینو نه یو کفر او دویم ایمان کفر پچا طاغوت او غیر الله او ایمان بالله دیو جن ک په طاغوت او غیر الله کفر نه دی شوی نو صرف ایمان بالله الله تقبل نه دی لکه منافق دغه کوي کنه ایمان بالله خو ځای کې وروړي خو کفر به طاغوت نه غیر الله باندې طاغوت چا ته ویل کی طاغوت مختلف معنی مفسرین کړي او د طاغوت مصداقات دي مختلف قران کې س وکرتا طاغوت ذکر دیو داغه مختلف مصداقات کلا طاغوت ویل کیږي حاکم غیر شرعی تا غیر شرعی حاکم غیر شرعی مطلب یو هغه حاکم دی چې د شریعت مطابق فیصله کوي خو خلیفہ دی سلطان دی او یو هغه حاکم دی چې د الله د شر نه خلاف فیصله کوي نو حاکم غیر شرعی ته دا به سورته نساء 60 آیات کې راشي کوم ځای کې دی یادم شو تا سزین دراغه نه نه نه یتحاکمون الی الطاغوت نه غده کنه حاکم غیر شرعی دا الله په ځای د قران سنت په ځای فیصله هغه طاغوت لوړیا طاغوت سره حاکم غیر شرعي الته مراد د تمویل کی دویم طاغوت کله شیطان یا سرکش جن ته وای لکه سوره نساء 51 آیات وکل معبود من دون الله هرغه معبود او هرغه څوک چې د الله نه سیوا عبادت کیږي نو په هو طاغوت دې ته طاغوت وای غیر الله چې عبادت بندگی او اطاعت کیږي شیطان سرکش جن حاکم غیر شرعي دای او په دې باندې بیا تفسیر کبیر روح المانی خو پوره تفصیل کړي د امام مالک قول روح المانی نقل کړي دی وی کل ما عبد من دون الله تعالی کل ما عبد من دون الله تعالی تم طاغوت وی د الله نه سیوا چې عبادت کی ابن جریر هم باس کړي هم دغه معنی چې مونږ وکړیم دغه ټول لیکلي دي یا شیطان او کاهن یا هغه څوک چې فیصله ولا د شر مقابله کې وړي شي او یا غسوک چې د الله نه سیوا عبادت او بندگی کیږي لہذا طاغوت دا معنا د کې وسات ده غنو مانو کې استعمالي نو دلته فمن یکفر بالطاغوت د غیر الله بندګین لاس واخلی و یومن بالله په ایمان وروړي او صرف د الله عبادت او بندگی کوي نو طاغوت دلته غیر الله شو دیو جن ابن کثیر وای فمن یکفر بالطاغوت معنا سره خلع عن الانداد دا نور انداد منداد پری دی خلع عن الانداد دا نور انداد وغیرہ پری دی و یوم بالله غیر الله پری دی بل بندگی عبادت پری او طاغوت حاکم د غیر شرعی ته ویل کېدل نو مؤمن دویمه معنا دا و من یکفر بالطاغوت سوک چې انکار وکي د حاکم غیر شرعی نه ويومن بالله او ایمان په الله روړي او الله حاکم ومني نو فقد استمسک بالعروه الوث توحید فی الوهیت توحید فی الحاکمیت دواړو سره لګي فقد استمسک بالعروه الوث نو دغه مسلمان مؤمن نه دی چې الله منم خو بابا تم رکو سجده شروع ده رور سره مدد شوه دا کفر به طاغوت نه کړي د ایمان الله ته نه قبول یا دا دا چې الله خو منم خو بل طرف ته طاغوت باندې فیصله دی او پاغه راضی دی حاکم اعلی هغه ګڼي نه نه یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله نو فقد استمسک بالعروه الوثقه عروه الوثقه دا د اسلام نوم دی اسلام ته ویل کی مضبوط رسه اسلام پر رسو کې مضبوط رسه ده عروه الوثقه او قرطبي وای مجاهد وای العروه الوثقه نه مراد الیمان ایمان دی مضبوط ایمان هم مراد اسلام هم مراد لن فسام لها چې نشته دی جدا کېدل او شلیدل دیلا دا داسې مضبوطه رسې ده چې شلیږي نه مضبوطه ده نو چې دونی سينو الله ته ورسي داسې ایمان چې توحید پکې داسې ایمان چې حاکم غیر شرعي نه انکار پکې او الله والله سميع اوریدونکو عليمن پوي دی الله الذي الذين امنوا يخرجون من الظلمات الى النور دا قانون زلت بیانای دا صاحب رشد او غی دغلته خدو فریق او خول اين معلومیدل قد تبين الرشد من الغي یو رشد والا دی او بل غي والا دی نو اوس دلته د ایده پار قانون خي قانون دا دی چې کم اصحاب الرشد الله غي تلار سمي الله دای د پار اسباب د اطمینان او د استقامت پیدا کړي او کم چې اصحاب الغیر ناغي د طاغوت په اتباع کې درانه تیرو طرف روان الله ولی الذین الله دوست دا کسانو ده مرګره دا کسانو ده امنو چې ایمان وروړي دی خرجهم وباسي دوی من الظلمات د تیارو د شرک کفر نه ال نور رڼا د توحید ته یا د انفاق مسله د ناغي سره ولګوي وباسي الله دا مؤمنان من الظلمات د تیارو د بخل نه ال نور رڼا د انفاق ته د انفاق توفیق ورکي او الذين کسان کفرو چې کفر کړي دي کفر کړي دي شرک کوي بل حاکم اعلی غنی نو ان الذين والذين كسان كفروا چې کفر کړي دی اولیاء او متواغوتو دوستان د دوی هغه سرکش خلق دی طاغوت دوست دی شیطان دوست شوی دارن حاکم غیر شرعی دوست اصل مینه محبت غیر الله دوست دی د قبر او د بوت او د بل په عبادت او مینه باندې اخته دی نو دغه طاغوتان څه چل کوي یخرجونهم دی وباسی من النور درنا د توحید ایمان نه ال الظلمات تیرو د کفر او شرک تا یا دغه طاغوتان شیطانان یخرجونهم وباسی دی من النور دا بخل دا انفاق نه د سخاو انفاق نه ال الظلمات د بخل تیار وتا وته یې ملګوا غریب بچي اولای کدا کسان اصحاب النار اور والا دی هم دی فیا په دی اور کې خالدون همیشئ علم تر ال الذی حاج ابراهیم فی ربه انا تا الله الملک دې زنو درې مثالونه وای دا درې مثالونه په دغه قانون باندې وای قانون سو دا صاحب رشول غی چه اصحاب رشد ته الله لارې کولاوی د اطمینان او استقامت د پاره او اصحاب الغیبانه بندي ولی هغه دا تاغوت دوستان نو په دې با درې واقعات وای خو فلوف نشر نشر غیر مرتب سره به وای ولی لوف نشر سره اول چې دا اصحاب رش بیان دی بیا ورپسې اصحاب الغی دي نو دلته به اوله واقعا د ابراهیم علی السلام او د نمرود دا د پاره د اصحاب الغی نمرود سره د اصحاب الغی نه دی او دا ورستو دوه مثالونه یو د عزیر علی السلام او بیا د ابراهیم علی السلام دا د اصحاب الرشد لپاره دي چې اصحاب الرشد الله پاک اسباب برابرۍ د اطمینان او د استقامت لپاره ناول د نمرود د اصحاب الغی تذکرہ کوي علم ترا آیا تنه خبر للذي دا سړی نه حاج ابراهیم چې باس او جنگ کو ابراهیم علی السلام سره فی ربه په بار د رب د دکې باس شورو د رب بار کې جګړه و باز حاج ویل کیږي دلیل بازه تا د دلیل جنگ شورو د دلیل فی ربه په بار د رب د دکې انا تا الله المر د دې وجنه چې الله ولا ورکړي او باچي الله باچي ورکړي وا پاغه باچي باندې دون غاور او متکبر شو چې د الله د توحید نه منکر شي یا دا مطلب یا دا مطلب چې جګړه کوله ابراهيم عليه السلام سره فی ربي په بار د رب د ابراهيم عليه السلام کې انا اتاه الله الملک انا عطا الله الملک چې ورکړې و د الله بچي یعنی الله په احسان کړو بچي ورکړې وا په کار داوا چې د الله د بچي د ورکړې د وجنه د د الله شکر گزار شوی نو الټه لګیا د الله د توحید انکار کوي او ناشکری کوي انا عطا الله الملک چې ورکړې ورته الله بچي د دنیا دا فی ربی کی ضمیر یا ابراهیم علی السلام دراجه چنګ کو ابراهيم عليه السلام سره فی ربی په بار د رب د ابراهيم عليه السلام یا د الذی تراجه ده علم تر ال الذی حاج ابراهيم فی ربه تنه خبر دا غسړی نه چې باسه کو ابراهيم عليه السلام سره فی ربی په بار د خپل رب کې خپل رب نو امام شعرانی وای چې ربه کی ضمیر الذی تراجی شنو مطلب دا ده چې کانو قائلین به کبریایه تعالی دا الله بړی منلا نو دینه معلومه شو چې نمرود دهری نو دا دوی فرعون او نمرود سو دهری ولې نه من نه نه عمل لا من دم من کبرای قائلو خسه کو شرک کو دوی می ځان ته حاکمه اعلی وی تاوتی نظام یو کنه د تاوت ذکر وش نو د تاوت مثال سره لکه نمرود د تاوت د تاوت مانم ته معلومه شو په خپل سو حاکم غیر شرعي دغه تاوت انا تا الله الملک اس قال ابراهيم کله چې ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زما اغه ذات ته يحيي و يميت جم دي کول عمر کول کوي جن جن او مرګ د اغه پلاس کړي جون ست ویل کی جون ویل کیږي په جسم کې روح اچول اے القاء روح فی الجسد توي او موت ستوي اخراج روح عن الجسد تویل کی نو یو هی وای می جم دی کول او مړ کول هغه کوي قال دوه انا اوهی و امید زم جم دی کول او مړ کول کول شم څه چلې وکړ وی قید جیل کې دوه کسانو یوې آزاد ک او بل پانسی ک وګوره یو مې ملک بل مې سک جم دې کنه کدا جم دې نه ولی جم دی کول او مړ کول ست وی القاء روح فی الجسد جم دی کول دی او اخراج روح ان الجسد دا مړ کول دی نه خو مخ کې نه جم دې او آزادول ژوند نه دې دې پوینش اصل کې دا دلیل علمی دلیلو په دې باندې علم خاوندان پويږي چې حیات او موت څه ته وایي د په پوی نشو نو قال ابراهیم دلیل بدل ک دا وګوره ابراهیم علی السلام هغه دلیل پرې خو بل خو روان شو داغه جواب یې منک قال ابراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب وی ورته ابراهيم عليه السلام یقینا الله راتل کوي پنور من المشرق د مشرق نه روزانه مشرق نه راخیږي او کته ز چې دینو حاکم عالم زورورم نو فات بها راول دانور روخی جدانور من المغرب د مغرب نه یو ورځ خدا کارو کزا پته بولې چې سونه زوره وره او سونه حاکم اعلی دلته وګوره ابراهيم عليه السلام هغه دلیل پرې خو دی بل تراغه نو انتقال د یو دلیل نه بل دلیل ته په مناظره کې چې هغه یو دلیل لا تمام شوی ني دا دلیل لسی دا خدا فراری د تیختی وی او دارنګ د بیلاتی نو ابراهيم عليه السلام داغه خبر جواب ورنکو دلیل پرې خو نه دا د ابراهيم عليه السلام او یا دا دلیل د داسې دلیل د ضعف دلیلی دا د صحیح دلیل د ضعف دلیل چې لکه دا دلیل کمزورې ده ځکه چې وتهونه مې کنه نو امید د په وضاحتونو کا تفسیر په ونکړه پای باندې تنقید اونک نو ظاهر کې دا سخکاری نه اصل خبره دا ده چې دا انتقال د یو دلیل نه بل دلیل ته د ضعف دلیل نه دلته دا اصل کې انتقال د دلیل علمی نه دلیل حسی ته دی یو سړی ته دلیل پیش کاوه یاره زه خو پینې پوهیږم نو ته ته بیا آسان بل وای کنه دا دې دلیل شو چې ستا دلیل کمزورې دی داغه دماغ کمزوري دی دا مطلب په به پویږي نه علم کمزورې نو اصل دا د انتقال د علمی دلیل نه حسی ته اچ کلوې الله جم دی کول مړ کول کوي د حیات او موت په معنا نو پوي نو دوی قال انو هی امیت ابراهيم عليه السلام پوي چې علم نه لري راشه د ساده خبره وکا حسی وتاو علمی باندې نه پوي منطقي او علمی خبره ګرانی او حسی خارج کې غاسان یا سړې بي پوي نو حسی دلیل وتاوي قال ابراهيم ابراهيم عليه السلام وي فإن الله بشک الله ياتي بالشمس من المشرق راتل کوي په نور باندې د مشرق نه فاتح بها تر اتلو ک په دې د مغرب نه نو فبهت الذي كفر حیران کړي شو هغه سړی چې کافر او کفر کړو کفر کړو بس هغه حیران شي وایي، فبهت الذي کفر، حیران کړه شو هغه سړی کفر چې کفر یې کړی و، وایي، کأنما القي فی فیه الحجر، داسې یي که نه لکه سړي له چې خوله کې څه ورکړې او خوله یې بس بنده شي او هیڅ نه شي ویلی، بس پوه شو ځکه چې دا حسي دلیل و نو. دا کار کولم نشو او بلکې دی شي مفسرین وایي چې دا دا ویلې وي چې نه دا مشرق نه خوې زرا خيجو استاد عرب د مغرب نه روخيږي نو دې نشو ویلې وجه دا وا چې وي دغل ته د سره مجلس کې دومره خلق ناستو زاړه بډاګان په ملک کې ای به ته وی چې دا سګړې وړې وې تلا نه پیدا چې دا انور نو مشر نه راخته نو دی وجه نه دغه طرف تلانو او الله ولا لا يهدي القوم الظالمين توفيق نه ور کوي د پوی د دلایلو قوم زدیانو ته اصل خبره داش دا سره اصحاب غیشو کنه دلایل وته بیان کړل خود دلایل نه د هدایت و نه غس زدیو نو والله ولا يهدي القوم الظالمين الله توفیق نور کوي د منلو د دلایلو القوم الظالمین یا د پویدو د دلایلو القوم الظالمین قوم زدیانو ته انا په دلیل پویږي او نه دلیل بیا معنی لکه نمرود اصحاب الغیش او کل لذي مر علی قريه دا دویم مثال خدا د اصحاب رشد پاره ده عزیر علی السلام واقعا دا عزیر علی السلام او قريه نمرات بیت المقدس ته تفسیر روح المانی لیکلی مراد د دین عزیر بیت علم ترا علم ترا الى الذي حاج ابراهيم او علم ترا الى الذي مر على قريه کا بزایج نو کاف یا زائد کول غواړي او یا کاف په معنا د مثل دی نو مثل په معنا د مثل بش نو داسې بش چې علم ترا مثل الذي مر على قريه یو مغه کاب زائد شینو الذي په الذي معنا شو مخ کې باندې آتو آیا ته خبر نه دا غسړینم مر علی قريه چې ورتیر شوی په یو کلی باندې وهي خاویتون چې هغه کله را غورځېدل والا عروشها اي مع عروشها سره د چتونو چتونو سره را غورځېدل چتم پروت او کندرو یا داسی وایا علا په خپل معنا ک علا عروشها چې را پروت او دغه کله علا عروشها په خپل چتونو را پروت او په خپل چتونو را پرتل څه مطلبي د کچا باده کې دا کاری کنه دا خوز پخی دي خوای کې دی چې دا چت را پروزي نو دیوالونه په د پاسه را پروزي په چتونو را پروت دا مانم دا یا علا په معنا د ما سره د چتونو پروت هغه مل ټول کندر شوی او قدس بیت المقدس سو جنا نو تاریخی روایت دار ہے چې بخت نصر پر راغله بخت نصر د عمل ټول کندرات د پچرته تیریږي چې وې قتل یره دا هو آباد ملکو دا بوس په کومه طریقه الله دوباره آبادی قال او ابراهيم عليه السلام ان يحيي الله ان يحيي هذا الله په کومه طریقه به جم دي کوي الله دې کلیوالا لا دا کلیوالا دا سوال د د استعجاب نه دی بلکې دا سوال چې د کیفیت ته ان په کومه طریقه باندې با دلر الله جم دي کوي بعد موته پس د تباید دي کلیوالونه او د دې کلی دا به الله څنګه واپس با وموږده سلسله کنه دغه سبه عبادت نو بس عملا د ته خودو د پاره الله رب العزت ولا جواب ورک دې ته جواب انفوسی وای کنه او یو وی جواب افاقی د ابراهیم علی السلام دا کم جواب چې واسو خارجي افاقی او دا څه شو د عزیر علی السلام جواب الله چې ورک دا انفوسی دی د د په نفس کې الله د تو خو لاغه دا چې فاماته الله مئات عامن ملک دلر الله سل کالا ثم باسو بیا را جم دې ک وګوره اماته الله مئات عامن د موت اطلاق به پیغمبر وک وفات راځي دی نه موت بنوي به د بیدا نه دا خو قران کړي دانو قران وته موت نه دی ویل د انبیو موت ته اماته الله مئات عامن او ثم باسا بیا را جم دی کنه سه پکې واچولا او موت ست ویلې مخکې مونږ وې کنه موت سو موت ویل کې د علما مفسرین ټول وای چې القاء روح فی الجسد حیات ته او اخراج روح من الجسد سره دا موت ته نو فاماته الله الله سا واغست روح وس د دنمیا تامن سلکارا نو سم بازو بیا پکې سو روح واچو دوباره دا موت او حیاتی قال نو وی وی کم لبست تا الله وتعالى سونه وخت تیر ک قال د وی لبستو وخت می تیر کړي یومن یو ورځ او بعد یوم یا ورځ نه د پورا یا بازی صد دروازه ورځ نیمه بی ولی دا وی دا قیاس د وجه وی ځکه چې کلا دیرا تیرې ده وی سحر ټیمو او کله چې د الله پور تک دوباره نمازیګر ټیم نو دوی جوړې سار راغله مس مازیګر بس ود شوه بوم نه سار مازیګر را پاسه نه الله وته قالا وی ورته الله بل لبستا بلکې تا وخت تر کمیاتا من سل کالا سل کالا وفات او د یقین د پاره وګوره کنه نو مشاهده د پاره چې الله پاک څنګه جمع دي کول کوي فنظر الی طعامک وګوره په نظر د عبرت خپل خوراک ته دی و شراب کا اوس کاک ته دی لم یتسنا چې خراب شوی بدبوې شوی نه دی سن یسنو کال تیرولو ته ویل کیږي یعنی چې زمانہ په تیر شي نو بیا شي خراب شي کنه متغیر شي خوراک سکاک نو متغیر شوی نه دی نو قال وی وی عالم اوس په علم مشاهده معاینه سره پوه شوم چې ان الله بشک الله لا کل شی قدیر الله پاره او شی باندې قادر دی اټکه مې دې دا پاره چې ولی مخ کې پوه نه سم امخ کې پوهه علمی و داس شوا معاینه او مشاهده شوا دا فرق شو هغه علم الیقین داس شو عین الیقین شو دا فرق خوراک سکاک د دیو ګوره خراب نه دی قدرت و تخپل خی چې وګوره نه خرابوم نو نازک شي نه دی خراب ورنه وبو چې ډیر وخت په یو ځای کې ډب شي نو بیا سخاش ډنټي جوړ شي ډنټ څه ته وي خو ولاړ وي سخاشي کنه او دارنګ خوراک نازک شی دی هم خرابي خوراک وسره سوي انزران وسره نو انزر نازک شی دی خو زر خرابي نو چې نه خرابای نو سل کاله کې نه دي خراب د الله قدرت او بل طرف ته خر داغه په نسبت مضبوطو ناغه اډو کې اډو کې پروت نه لا وته اوس مشاهده تا ګوره ولنجلک آیت للناس تم د خلکو د پاره عبرت کړي ولی دی باندې چې تفسیر قرطبي وای چې الدلاله علی الباس بعد الموت ځکه دغلت خلق د باس بعد الموت نو منکرونو پیغمبره دوباره جمع ده کسل کاله بعد د مرګ نه بعد چې خلکو د پتو لیک چې باس بعد الموت شتا الله دوباره جمع دی کول کولی شي وفات شوه دی سل کال قران وی تیر کړی دی خو ته وی کم لبستا قال لبست یوما و بعد یوم قال بل لبست میات عام مطلب دا چې مړ پیغمبر په غیب نه پوي پويږي غیب نه لري حالانکه سل کال تیر شي په دې کې نور را ختلې ده پروت ده شپروز تل راغلې ده بارانونه شوي دي طوفانونه چلیدلې دي ها خدای موسمونه بدل شوی دي عالم الغیب نه غیب نه نو چې مړ پیغمبر عالم الغیب نه دی نو جمده پیغمبر هم عالم الغیب نه دی نه جمده عالم الغیب دی نه مړ دی د مرده بعد عالم الغیب غنی وي پوی دی یوه دویمه خبره ته دا معلومه شوه چې عالم الغیب نه دی نو مطلب دا چې سل کاله کې دا سونه حالات احوال په د تیر شوی را تیر شوی دي نه دلی دلی دي نه اوری دلی دي نو مطلب دا شو چې د مرګ نه بعد غوګونه سترګې کار پرې خو سترګو کارو لیدل د غوګونو کارو اوریدل نو مطلب دا چې د مرګ نه بعد مړې نه لیدل کولی شي او نه اوریدل کولی شي ولیک لیدل اوریدل کول نو د زمکه د پاسا وفات شوه پیغمبر نسی اینی نس اوری ولی د مارغانو چغار دا د باران او د اوریزو غړزا د پیغمبر نه وي کنه سل کال کیس نه کېدل دنیا ټوله مړه کړي وا دنیا هم نه وا خو روانه وا نه اوري نه ویني نو ګورا دام دام غلطه عقیده ده چې مرد نه بعد د قبر والا باره کې عقیده چې ده ویني ګوري اوري موږ جم د مړ پیغمبر د زمکه د پاسه زمکه کېم دن نه نه دفن هغه نه اوري نه ویني نه ګوري او د سمال موتا مسلم ته معلومه شوا اشارتن ادا چوغورا پیغمبر دا حالات تیر کړی دي نه اوریدلی دي نه لیدلی دي نو نفي د سمال موتا مشو مړی اوري نه دیو جنا قاضی شمس الدین رحم الله بوي زمون شيوخ کړي ابوي چې زمون د ملک اختلاف دی سو کوئی مړی اوري سو کوئی نوري سو کوئی اوري سو کوئی نوري نا بداوي چې مرګ کې هم نه به نه دیکا اور مرګ کې تم نه به نه دیکا ابراهيم عليه السلام هم دغه سه اطمینان قلبي غوسته ده نو الله رب العزت وتا حالات برابر کړی ویس قال ابراهيم کله چې ابراهيم عليه السلام رب رب می ارینی او خیماتا په مشاهده سره مشاهده سره کیف توهل موتا په کم کیفیت ته جمدی کې مړی نور خو منم خو کیفیت او مشاهده غواړم قال وی ورته الله اولم تومن ولستا یقین نشته س قال وی بلا ولنه یقین مشتا ولکن لیتمئن قلبی لیکن دې د پاره چې اطمینان ملو شي زما زړه ته په مشاهده سره نو علم به می زیات شي د علم د زیادت د پاره یقین شته ده خدا چې ده تپوس کوي دا د پاره دا مشاهده د علم د اضافه د پاره څه شک نه ده ولکه لیتمن قلبی شک به بنیاد نه کوي دیو جن حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي مشکات روایت ته باب الانبیاء کې بخاری نقل کړی دی نحنو احق بالشک من ابراهیم مونږ د ابراهیم علیه السلام نه په شک کې ډېر حقدار یو څه مطلب چې هغه شک کړی دی نو مونږ هم شک کوو خو شک نه دی کړی خو څه وایي ولکن لیطمئن قلبی حدیث مطلب دا دی حدیث په تعلیق باندې حمل دی نه په تنجیز باندې تنجیز باندې نه دی دوره جمله کله کله په تنجیز باندې او کله په تعلیق باندې کړه دا مطلب دی د حدیث نحنو احق بالشک من ابراهیم اے لو کان ذالک شکا من ابراهیم ها نو لکنا احق به څه دی که چرتا لو کان ذالک شک من ابراهیم کدا د ابراهیم علی السلام دا خبره د شک په تور وا نو لکنا حق به بیا همغم شک کو خو لیکن طالباتل نو مقدمه مثله وې شوې به ځلم په پوي کړ ټیک شو په خبره مطلب دا دی د نبی علیه چې ابراهيم عليه السلام شک نه دی کړی هغه د اطمینان قلب د پاره ویلی او هغه کړی نو بیا خو مونږم کو او چې هغه نه دی کړی مونږم نه کو کا مونږم څه تپوس کو نه د سره پاره بکو اطمینان قلبي د پاره نه د شک په بنیاد قالو وی ورته الله فخذ اربعه من الطير ونی سيو سلور د مرغانو نه سلور مرغان مختلف قسم مفسرین نمونه ویلی دا دا دا دا غي وجوهات پیلی هو الله وال فسرهن الیک فسرهن الیک یو په معنا عملهن ځان سره مختوا عادت کا امخته او عادت یک او کله سرهن په معنا د قطع راضی قطعهن دا ټوکړې ټوکړې نو دا سه وک معنا بداش فسرهن الیکا ځان سره عادت کنو به ټوکړې ټوکړې کا ذبح کا ثم جل بیا وګرځه والا کل جبرین په هر غر باندې غر نه مراد هر غر هر نږدې غر یاد هر غر نه دا کل کم او کل شو ورفی څلور مارغانو سرونه ځان سره کېخول نورې قیمه ټوکړې ټوکړې کړل سلګي سالتا سالتا سالتا او بیا وی د الله په حکم راځي نو دا معجزه ده خدای پیغمبر قدرت د الله او معجزه د دې پیغمبر ده نو هغه هر سر لا خپل خپل غوخه باڼه خپل هر سره لاله واپس ته سلور جمدی مارغان جوړ شو مشاهده سره وی الله دقه سو قیامت کې جمدی کوي یعنی دا سوال داو چې دا جمدی کې ودل به واپس بیا دا غ سلسله دنیا پشانی اول نکن بیا پلار بیا نو سه بیا کړوسه او کنا هر سړی به بذات په خپل را جم دی کیږي نه لوخن چې په خپل خپل وجم دی کی لکه دا مارغان او التاغه خر ثم دهن یاتین کسایا بیا आवाज وک دوی ته راضی بتا تسایا پمنډ باندې او عالم او پویش چین الله بشک الله عزیزن زور ور ده داسې کارونه کولی شو حکیم او په دې طریقه په هر طریقه کې حکمتي نو په دې کې حکمت ته په دې طریقه دلته الته هم نفي وکړه کنه د سما چې وګوره عزیر علی السلام د واقع نه معلومه نو دلته اهل بدعت را پاسېدل او وی وګوره کنه عزیر علی السلام پرندو ته आवाज کړو سمدون یتین کسایانو چې پرندې اورینو شهید او نبی اولی نشي اوریده مړ فرشته مړ مارغه اوري نو مړ پیغمبر موري دیش کا دین اثبات مقالات کې لیکلي دي ها مقالات پیژنې ها نه پیژنې زمانہ ته پیژنې مقالات د مفتی فرید صاحب کتاب دی اکی لیکلی چې وګوره مړه مارغان اوري د پیغمبر نه دا او ګوره نه دا بریلیان ته استدلال کوي وای وګوره نه دا د مړی نه ثابت شوا او بهر حال وای مونږ وایو دا سه وکا الزامي جواب چې مارغه لال کا اواز وتاو کا چوري کنوري زتم دا سه وکا خو خبر اصل دارا چې دا الله بندا دا ټول مفسرین دلتوي دا د الله قدرت او د پیغمبر سره معجزه نو په معجزه خو عیسی علی السلام مړ پاسولې ده نه ده پاسولې خبرې وسر کړې معجزه کې خو اختلاف نشتا دا خو مونږ دا عادي سما خبره کو کما سما عام هر مړې د هر چا هر وخت نه نه نه دا نه خاص مړې خاص وخت کې د معجزې په تور د الله په قدرت ان خو انکار نه کو بنه شوې عادي دا خو عادي نه دا خو معجزه ده د پیغمبر او چلو ته چا خوله والله فخذ اربعه من الطيف نو دا چلو ته الله خو نو بیا خو سره دا عقیدم جوړه ک کنه کمارغان دغه سي سړی لال کی او په غر باندې کی دی आवाज ورته کی نو واپس ودینه واپس روغ مارغم جوړیږي نو دا به منوي کا اسمه منی دا ما سره ومانه دی بخامه خاوی نو ولې زه خو پیغمبر نیم نو دغه سي دا خبرم ده چې دا اوریدل کړي دي خدا خو د پیغمبر اوریدل کړي دي معجزه وا د پیغمبر سمایاتین کسایا وعلم پوشان الله بشک الله عزیز زور او حکیم حکمت والا بس قول قولی هاذ